ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم دا الله مهربانه او انعامات د مکی مشرکانو بوي چې کته د الله پیغمبر مونږ ستا خلاف کو منډه په مونږ باندې عذاب راوله داسې به لاس الله ته ونیوه وی ربه که دا ستا کتاب حقی په موږ باندې د اسمان د طرف نه کاڼي راوره وه نو دی به وی پیغمبر اسلم ته چې دا ولې نه راوره د عذاب په موږ ولې نه راځي خو چې نه راځي معلومیږي دا خبره چې ته پیغمبر نه الله د خپل مهربانۍ بیان کوي وی زما د خپلو بندگانو سره څه عجیبه غوندې طریقه ده دوی چې د خولې نه د خیر دعا وتلی نی او ما قبوله کړي د خیر دعاګانې چې دوی وغواړي دستی ورته قبلوم خو ګورې د شر دعاګانې چې وغواړي نو داسې نه کوم که چېرې داسې وي چې هر سړي د خولې نه د شر دعا ایستلې او ما قبلولې نن به یوم نه وي حمید ګله چېرته یې ځان ته د شر دعا کړې ده خیرې اکثره سړي کوي کله غوسه کې راشي جذبه کې راشي دماغ یې کار ونه کړي خدایه ما داسې کې او خدایه ما بچي داسې کې دا وایي که نه وایي نو الله ما وی ډېر لوی کرم دی چې د خولې نه د خیر دعا وباسې الله دستي قبوله کړي خو د شر دعا الله دستی نه قبلوي او که چېرې دستی قبلولې نن به یو سړی هم نه وي ولو یعجل الله که چېرې زر ورکولې الله ولو یعجل الله للناس که چېرې زر ورکولې الله خلکو ته الشر شر هغه شر چې ده د الله نه غوښتی دی خدایه په دې بچو مې تندر راوغورځی مونږ وایي ربه په ما تندر راوغورځی بچو د ګاډي لاندې شی دا شر دعاګانې دي نو که دا الله زر سړي له ورکولې استعجالهم پشان داغه طلب د جلته د دوی بالخیر د خیرو لکه څنګه چې بنده د الله نه د خیر دعا وغواړي او الله هغه د خیر دعا دوی له زر قبلوي که داسې د شر دعا هم قبلولې لقضی الیهم نو خامخا پوره کړی شوی به وي دوی ته اجلهم نیټه د دوی بس عمر به ختم شوی وي او مړه شوی به وي خو زه ورسره دا معامله نه کوم ځکه ورسره نه کوم موقع ورکوم موقع چې سبا بیا جاړي نه او به دا وایي چې زه نه پوهېدم موقع وله ورکم ورکم چې سبا څه عذر نه کوي فنظر الذین نو موږ پرېږدو هغه خلک لا یرجونه چې هغوی امید نه کوي لقاءنا د ملاوېدو زمونږ مسلمان خو دا امیدي چې زه به د الله سره ملاوېږم الله به ما اجر راکوي یا پرون تاسو ویلي د لا یرجونه معنا کوي لا یخافونه لا یرجونه چې هغوی نه یریږي لقاءنا د ملاوېدو زمونږ دا مونږ پریدو فی طغیانهم په دا خپل سرکشۍ کې یا مهون په داسې حال کې چې حیرانی بیا مسله ده و اذا مس الانسان کله چې ورسیږي انسان ته کله چې ورسی انسان ته مؤمن داسې کار نه کوي ښه دا ټول کار د مشرکانو دی کله چې ورسیږي انسان ته الدر ضرر بیماری ورته ورسي بیمار شي زوی بیمار شي فقر او غریبي ورته ورسي مال ورسره نی نو چې کله ورسی انسان ته یو ضرر نو بیا دته ګوره هر وخت کې د الله نه دعاګانې غواړي یا الله زما دا مشکل لري یا الله زما دا مشکل حل کړي دعانا بیا دې دعا غواړي زموږ نه کله لجنبه په داسې حال کې چې دی پروتي په اړخ باندې انسان کله په اړخ باندې پروتي په بشتره دغه وخت زمانه دعا غواړي او قاعده یا په داسې حال کې چې ناستی کله انسان ناستی په دې وخت کې غواړي او قائمه یا په داسې حال کې چې ولاړي که ولاړ هم د الله نه دعا که ناست هم د الله نه دعا او که چېرې ملاست هم د الله نه دعا په خپل هم غواړي نورو ته هم وایي خو چې الله ته هغه مشکل لرې کړي نو دی بیا داسې ژوند تیری د بدمعاشۍ ژوند او د بې پروایۍ لکه ته به وایې ده پرون د سره د الله نه څه غوښتي هم نه دي فلما کشفنا هر کله چې موږ لرې کو عنه د دغې کس نه دره ضرر د هغه نو مره دی بیا تیریږي که لم یدعنا لکه ته به وایې چې د دعا نه ده غوښتې زموږ نه الی درن هغې ضرر ته مسه چې ته ته رسېدلی و ته به وایې لکه سره ده الله رابللی نه دی د خپل ضرر او خپلو مشکلاتو ته کذالک هم دقسې زوین للمسرفین ښایسته کړی شوی دی د پاره د زیاتې کوونکو عبدالله ابن عباس صاحب د دې معنی کوي مشرکین ویم دقسې ښایسته کړی شوی دی دپاره د زیاتې کوونکو د مشرکانو ما هغه کارونه یعملون چې هغوی یې کوي بیا د تخویف دنیوي د دنیا د عذابونو نه یرول هلکه دا بدعملی پرېږدی دا ناجایز ظلمونه پرېږدی ولقد اهلکنا القرون یقینا هلاک کړي دي موږ قومونه ولقد اهلکنا القرون یقینا هلاک کړي دي موږ قومونه من قبلکم مخکې ستاسو نه هغه د نوح علیه السلام قوم د هود علیه السلام قوم د صالح علیه السلام قوم ده لما ظلمو هر کله چې هغوی ظلم وکړه په خپل ځان که ته وایې هغوی به خبر نو وی وجاءتهم رسلهم او راتله کړي و هغوی ته خپلو پیغمبرانو بالبینات په دلایلو واضحو سره د الله د قدرتونو د دین واضح دلیل ورته راوړي وما کانو لیؤمنو او نو هغوی ایمان راوړونکي څنګه مو چې هغه خلکو له په دنیا کې بدله ورکړه نو ګره زما طریقه بدلیږي نه داسې به په اخر کې نورو لم ورکوم کذالک هم دقسې نجزي القوم المجرمین موږ بدله ورکو قوم مجرمانو ته دا قومونه راتلل او چې بدعملۍ به یې کولې الله به هلاکول آخر کې بیا عیسی علیه السلام راغی هغه قوم هم دغسې ناړامي شروع کړه په هغې مې مذهبونه راوستل چې دا ټول قومونه مې لرې کړه او جارو مې کړه نو ثم جعلناکم بیا موږ وګرځولی تاسو د حضرت محمد صلی وسلم امت ته خبره ده او بیا موږ وګرځولی تاسو خلائف قایم مقام فی الارض په ځمکه کې هغه مشران لاړل د هغې په ځای نن تاسو امت رالی من بعدهم پس د هلاکولو د هغوی نه الله تاسو راولیږلی خو د دې دپاره نه یې رالیږلی چې عیش او عشرت کوي او په خپلو ځمکو باندې په یو پوله باندې او ډزې کوئ او غوبلې کوئ الله تاسو دې له قایم مقام کړي نه یې بلکې د دې دپاره لننظره چې مونږ وګورو چې کیف تعملون تاسو څنګه عمل کوئ و اذا تتلا علیهم کله چې اولستی شي په دې خلکو باندې کله چې اولستی شي په دې کافرو آیاتنا بینات آیاتونه زمونږ واضحه هغه صفا آیاتونه پې اولستی شي او په هغې کې دا دوه مسلې وي نو دا دوه مسلې په په مشرکانو ډېرې بدې لګېدې یو باس بعد الموت د مرګ نه پس بیا را ژوندي کېدل او یو د توحید مسله چې د یو الله عبادت کوي د الله نه بغیر د بل چا عبادت مه کوي دا دوه به پې بدې لګېدې نو قال الذین اوی هغې خلکو لا یرجون لقاءنا چې هغوی نه یریږي د ملاوېدو زمونږ نه نو دوی ووې پیغمبر علیه السلام ته وایي موږ به ستا تابعداري وکړو خو دا قرآن هم خوښ نه دی نعوذ بالله د دې په ځای بل قرآن نازل کا چې هغې کې د دې شرک بد پکې نی زمونږ د بوتانو پکې بد نی ائته تراتللو که مونږ ته بقرآن په یو قرآن غیر هذا بغیر د دینا دا قرآن هم خوښ نه دی ځکه دی کې باس بعد الموت دی دې ته زمونږ عقل نه رسي په دې کې مسله د توحید نه د یو الله د عبادت دا زمونږ د بوتانو پکې نفې شوې ده چې داسې نی دا بدل که غونډ او که غونډې نه بدلې نو دا لنې لرې کې نو او بدل هو یې بدل کا بدل دې ته وایي چې دا یو څو خبرې دي دا پکې بدلې کا دا د توحید مسلې ته لرې کا او د باس بعد الموت مسلې ته لرې کا ریاض آسان کم یو دی بدلوله غون قرآن راوړل ګرانه خبره ده خو دا بدلولو اسان دي پیغمبر علیه السلام وایي زما په اختیار کې دام نشته چې د دا اسان کار زه وکم نو هغه ګران به څنګه وکم ښه قلت ورته ووایه ما یکون لي نشته د زما دپاره اختیار ان ابدله چې زه بدل کم دا قرآن من تلقاء نفسی د طرف د خپل ځان نه ان اتبعو زه تابعداري نه کوم الا ما مګر د هغه خبرو یوحا الیا چې د هغې وحي کولی شي ماته انی اخافو یقینا زه یریږم ان عصیتو که ما نافرماني وکړه ربي د خپل رب نه که د خپل رب نافرماني مې وکړه نو زه یریږم حضرت د څه نه یریږي عذاب یوم عظیم د عذاب د هغه ورځې لویې نه بیا مسله ده دی به وی مه بیانوه دا قرآن موږ ته نی منو ځان مه ستړی کوه الله وی ورته ووایه خدای په خیر کې دا قرآن مجید بیانول څه داسې معمولي کار نه دی چې دا زه تاسو ته شپه او ورځ لګیا یم چټي لګیا یم دا خو ستړی ده مری خرابیږي نور بدن ستړي کیږي خو هلته د الله حکم دی که چېرې د الله خوښه وي چې دا خلک دې په قرآن پوی نشي نو د سره ما به ته بیان نه وی کړی د سره به الله د دې قرآن نه تاسو خبر کړی نه وی قل ته ورته ووایه لو شاء الله که چېرې خوښه شوې وي د الله ما تلوته ما به نه وي لوستې دا قرآن علیکم په تاسو ولا ادراکم او نه به الله خبر در کړی وي تاسو ته به د دې قرآن فق... ولې لږ وګورئ ما د مکې خلکو تاسو کې څلوېښت کاله تېر کړي که نه د نبوت نه مخکې چرته مې درته قرآن ویلی و چرته مې درته دا مسلې کړې وې ځکه ما ته الله نبوت نو راکړی فقد لبستو یقینا ما تیر کړی دی فیکم په تاسو کې عمرا یو حصه د عمر من قبله مخکې د دی نه اول رستاسو بخاري کې ویلي که نه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم څلوېښت کاله داسې تیر کړو د څلوېښتو کالو نه پس ورته الله نبوت ورکه د نبوت نه پس بیا رسول پاک صلی وسلم دیارلس کاله نور په مکه کې تیر کړه نو دری پنځوس شو د دری پنځوسو کالو په عمر کې رسول الله بیا لاړ مدینې ته هجرت وکړو لس کاله هلته تیر کړو د پنځه شپېتو کالو په عمر کې هغوی وفات شو افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کوئ نو چې دا خبره واورېده نو خلاصه دا شوه فمن ازلم نشته د ډېر لوی ظالم ممن افترا د هغه چا نه چې هغه د ځانه وایي الله کذبا په الله دروغ الله یو خبره نی کړې او دې خالی وایي قال الله الله داسې ویلی دي دا د ځانه وایي او کذبه یا دې نسبت د دروغو کوي بې آیاته د الله آیاتونو ته ته ورته د الله ایاتونو تلاوت وکړي هغه وایي دا دروغ دي انه یقینا لا یفلح المجرمون کامیاب به نشي مجرمان ویعبدون بیا زجر دی هلکه دا تاسو د الله نه بغیر دا د څه شینو عبادت کوئ لږ ورته وګورئ ویعبدون او دا مشرکان عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه ما د هغې چا لا یدرهم چې دوی ته به ضرر ونه رسوي هلکه د داسې شیونو عبادت کوی د بوتانو که عبادت یې ونه کې ضرر درته نشي رسولی او که ویې کې فایده درته نشي رسولی ولا ینفعهم او نه فایده رسولی شي دوی ته نو دی به څه وي او ټیک ده زمونږ بوتان مونږ ته نه فایده رسولی شي نه ضرر خو دا نازولی دي نازولی او په الله ګران دي دي مونږ له شفاعت کوي سفارش ویقولون وی دوی هؤلاء شفعاؤنا دا زمونږ بوتان دا سفارش کوونکي دي زمونږ عند الله په نیز د الله پر ورځ د قیامت به مونږ له شفاعت کوي خو دی هم په خیر کې استغفر الله زما خیال دی تاسو د الله نه ښه پوهېږئ الله وایي نه مې په اسمان کې شریک شته او نه مې په ځمکه کې شته او نه بیا به بل ځای کې شته او ته وایې چې نه لات هم دی منات هم دی او عزام دی یعنی مطلب دا دی هغه خبر نه دی او تاسو وله خبر ورکوئ قل ته ورته ووایې اتنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوي الله ته بما په هغې لا یعلمو چې هغه ته معلوم نه دی فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه په ځمکه کې سبحانه پاکي وایو دغې الله له د هر قسم شریک نه وتعالو دا الله اوچت دی عما د هغې معبودان باطلونه یشرکون چې دا خلک د الله سره شریک کوي بیا مسله ده څه وخت داسې و د آدم علیه السلام نه راوالی د نوح علیه السلام نه لږ مخکې پورې دا ټول یو مسلمانان یو نه چا کفر پیژن نه چا شرک پیژن نه چا بدعملی پیژندې د نوح علیه السلام نه لږ مخکې د شیطان په رهنمایۍ د خلکو شرک شروع چې شرک شروع کنو بیا نوح علیه السلام الله راولیک د شرک د مخالفت دپاره وما کان الناس او نو خلق الا امتا واحدتا مگر اغو جماعت یو ټول مسلمانانو فاختلفو نو هغوی بیا اختلاف وکړو نو تاسو به وایئ چې دا کافران چې اختلاف کوي نو الله پې عذاب ولې نه راولي وی ولولا کلمتون که چېرې نه وي یو خبره سبقت چې هغه مخکې بیان شوې ده من ربک د طرفه د ربستانه چې الله هر امت ته یو خپل وخت ورکړی دی که دا نه وي لقضیه بینهم نو فیصله به شوې وي په منځ د دوی کې فیما په هغه خبرو کې فیه یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کوي ویقولون وی دوی د مشرکانو به وي صفا مروه راله سره که قصی نیکه راله را ژوندې که دا غرونه زمونږ نه لږ په شا که او دلته راله چینې راوباسه ولې نه کې ویقولون او دی وی چې ته پیغمبر نو د پیغمبر په لاس کې خو ارسی لولا انزل علیه ولی نشي نازله ولی په دې پیغمبر آیتون یو نخه کمه نخه چې دا مونږ یې تې غواړو من ربه د طرفه د رب د دنه ولی نشي نازله ولی و یروره دا خو د غیب خبرې دي زما او ستا د سترګو نه بار دي اوس ولې نشي نو په دې زه څه خبر یم الله ښه پوهېږي چې هغه ولې نه نازلوي قلت وتو فقلت وتو وایه انما الغیب بېشکه غیب چې دی علم د غیب لله هغه خاص د الله دپاره دی فانتظرو تاسو انتظار کوئ زمونږ انی معکم بېشکه زه ستاسو سره د ستاسو من المنتظرین د انتظار کوونکو نه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا وجل آخرتنا خیر من الاولا دعا وکړه یا الله تاسو رضا شي یا الله خپل فضل کرم په مونږ باندې وکړي رب خپل رحم په مونږ باندې وکړي رب زمونږ د تمام حالاتو اصلاح وکړي ربه زمونږ د عقیدې اصلاح وکړي ربه زمونږ د اعمالو د معاملاتو د اخلاق اصلاح وکړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را ته نصیب کی د خپل خوږ پیغمبر اسلام په حدیث هم صحیح پوی کی رب د قرآن او د حدیث و اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي په قبر کې هم راکړي په ورځ د قیامت هم رب د دې عظیم خیر نه ته مونږ هم محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ښه ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو کېناستو په دنیا کې او په آخرت کې الله ورته د دې اجر او بدلې ورکړي الله زمونږ دا معمولي کېناستل ذریعه د سعادت د دنیا او د آخرت وګرځوي سره زمونږ الله دوی په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي په خپل حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت ورکړي د زړه سکون اطمینان سره زمون الله نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله زموږ ستاسو حفاظت وکړي بیمارانو لب دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي وصلی الله تعالی